او دا هغه سړی نه با زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پوری دروغ تړي یا دا وایي چې په ما باندې وਹੀ راغلی دا او حال داوي چې په هغه باندې هیڅ نوی نازل کړی شوی یا دا وایي چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیس پشان یو سیس نازل کړم کاش تا ظالمان خلق په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغه د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوګد کوي او ورته وایي چې راوړې خپل روحونه راو باسي نن به تاسو ته د هغه خبرو په بدل کې د ذلت عذاب درکړي کیږي کمی چې به تاسو ناحقه په الله پوری کوله او داغه د آیاتونو په مقابله کې به مو سرکشي کوله